بزمای زګوندو محترم موسی علیہ الصلات والسلام نا الله جل جلاله د مناجات د پاره وعده وکړه او داغینا مخکې عبادت کولو نو موسی علیه السلام د الله د مناجات داغه د پر اول دیر شو بیا سلوي هرځه ا عبادت کو ځان لواله او لند دا چې د موسی علی السلام د الله سره مناجات شو بیا موسی علی السلام د دیدار سوال وکړ چې ستار رؤیت را نصیب شي الله پرمایل چې د غر ته وګوره نو کچره دې زمات د جلیات برداشت کړو نه تبه برداشت کې ورنه به نشي کېده او چې کله الله خپل تجلیات په غر باندې وګرځول نو غر ریزه ریزه شو موسی علی السلام بهوش شو قال سبحانك اني تبت اليك وانا وللمؤمنين يا الله زتا درجوکم توبه او باسم چې دنیا کې درویت سوال نه دی پکار مناسب نه دی او زه اول د ایمان وروړون کې نه ما په خپل قوم کې په دې خبره چې دا نه دی پکار آخرت کې به الله دیدار کوي چې کوم رب پیدا کړیو دنیا کې واړې لوی کړیو نعمتونه پکړیو هغه رب دیدار بهونه کې داغه نه به محجوب شي نو هر مؤمن لر شوق پکار او د الله دیدار دا یاد ساته چې دنیا کې ممکن دی واقع نه دی بس داغه د پر عمل دی هغه وکړي یو بزرګ وایي چې لکه شي کول چې ماته د الله تعالی زیارت وشي نو بهر حال ځان لشه یو ورکه او صائم النهار قائم الليل شپې به تهجد کول منځونه کول او درځي هغه به روزنی سلا والله نه به سوالونه کول پدې طریقه باندې رزي تیرې دي او ډېر رزي تیرې شي او دکانونو باندې ګرځیدا او هغه دکان یې موندو او باغی کې ناس ته اوس انتظار کوي ټیم ته یو زنانه را روانه ده او وخوا د پیتل وغیرہ دا قیمتي لوخیو داګه ضرورت خپل لوخه خرڅو یو تلل شي یو دکان ته نو هغه ته وایي زما بچی بیمار دی دا واخله هغه ته وایي یاره دا خو درې درهمه دي بل دکان ته ځي هغه ته وایي څلور درهمه بل ته بل ته اخیری چې هغه ټیم هم برابرېدو کې شو او دغه دکان ته راورسېد کم کې چې دا بزرګ ناس ولا غزانا د دکاندار ته وی دالو خواله او هغه به چې کول شو نه چې هغه دکاندار چې کړه نه زنانه ته وی دا خو د 25 روپو دی ناغه زنانه ته وی چې ا چیرته خو د ټولو دکانونو باندې ما ورځو نو څوک دریا دی او څوک سلور یادای او ته پنځه شي هغه ته نه مور خبره ده سینه ده دا دومره بیکار بیتل نه دی خدي پنځه شي روپیا کېږي درکم نه هغه ته راک چې کله دا دکاندار هغه کس لړو نو دا دکاندار ته دا بزرګ وي ته په دکاندار اړه کویږي نه هغه ته صاحب خبره ده سینه ده اصل کې دا لوخه ووم د دې وسلو او کچر ما دې زنانه ته وی چې ستاده لوخه او د دې وسلو په کو دې نه د نورو غولړو چو خپل غم مغسته وا د خپل سامان د خرصولو د کم قیمت غم مغسته وا نو دوه غم خو به پیو نو یو غم به ما دای خو چې درو سلو روپو داغه په عزت باندې وخامخه گزار راته عزت به مجروح کېدو نو د دې وجه نه ما دا طریقې اختیار کړه چې د دې د عزت نفس مجروح نشي او د دې د غم سپک شي او د دې ضرورت پوره شي نو ما دا کار دې لپاره هغه ته راځي چې سموس باقی چې دنیا کې بس صرف عمل پکار دی او د چا زړه ساتل پکار دی کله الله دیدار حاصله نو هم بم جبر الخواطر د چا زړه بساته انو بیا به حاصلې بعضی عمل داسي هغه د انسان د لپاره ډېر لوی د خیر ذریعہ واړه عملي د دې وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی الله عنها ته فرمایل لا تحتقرن من المعروف شیئا ته د معروفاتنا د نیکو کارونو نه هیڅ یو کار سپک مګا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه زنانا ګنا به وړنه غني نیکی به ونه غنه غړي هغه زنانه چې یو پښوی تړلې و او نه هغه په خپل خوراک ته پری خدا او نه وته دې خوراک په جهنم کې ولید او یا له یو انسان چې یو ونه و په لار باندې خلکو ته تکلیف ورکاو او یا یو څنګه وا او هغه لړ د کور نه لور یا ارړه او هغه یوري بل الله غل جنت ورکو او یا له یو زنانا چې هغه دم و رکاسه وا او هغه تیرې دا او هغه یو سپیو لید چې هغه هغه لندې خلیص را خپل جبه جنگولا هغه هغه خپل لوپټه را وغستا او هغه خپل بوټ وغیرہ راوغست او به روخ کله او پاغه باندې اوس کله الله داغه په ذریعہ باندې هغه ته بخنه نو بهر حال زین کې ته معاشره کې خیال نشي کولی اده هارون رشید بچا واقعي به تاسو ویل هارون رشید بچا یو ورځ خپل خزي سره روان او ابلون مشهور دی لیوانه نو هغه خارو کې څه جوړول کول نو دا زنانه ورته وي ته څه جوړای او دې چې دا جنتونه جوړو او دا خرصوم دا خزه وته ما باندې با جنت خرص نه کې دا یو ولې نه ځو ناس دې ته جنتونه خرصوم دا خزه چې کم پیسې وي یا 100 روپیا وي یا 150 روپیا وي ادرهمونه راوغستل او هارون رشید بادشاہ هغه خزه بهلول ته ورک او هغه ورته وي بس تا ته مې دوه جنت در دشپه شو دا خزه خوب ویني او الله جل جلاله بس دا هغه د وجه داغه د پرا خوب یولید الله عالم دې په دې واقعیا باندې مطلب تاریخي واقعیا ده او د خوب واقعیا ده صدا احادیث نه ده او نه زدا دا وکم چې هغه له ټیکه ورکړی ده واقعیات سره سنا سو انکشاف د اخروی امور په خوبونو سره چې صحیح خوب نو هغه کیږي بهرحال زنانا هغه خوب ولیدو چې الله جل جلاله د هغه صدقې په بنیاد باندې داغه لپاره فیصله وکړه اذان نه پر پاسه د ساره خاون ته وي چې پرون مون په چکر باندې وتی وغلې ونه ناستو هغه دا خبره کوله لشل په وخته هغه ما ورکړي الله ما ته خو کې خدل دا صدقې په برکت باندې الله جل جلاله ما ته جنت کې محل راکړي نو سار هغه خپل لړ خپل سپایانی واغستل لړ هغه سي ناستو هغه کرخي راخلې هارون رشید بادشاہ مو ته دا څه جوړوي جنتونه جوړ وته ما باندې خرسانه نو هغه ته نه نه خرسو بهلول ته نه خرسو وته پرون چې زما کور والا ملک راغلی و هغه ته پیسې درکړې او تا خو په خرڅ کو نو هغه ورته هغه ورته وی دا چې چل دی هغه جنت نه غستو هغه زما زړه غستو زه مجبور او پریشان وم نو زما زړه واغست نه الله ولا فیصله ورکړه ما سره سدي ما سره جنت کم دی دا خو خاري دي او ته اخلي جنت او د جنت قیمت نشته صاحب ته اخلي دنیا کې جنت او د جنت قیمت شته ده نه هغه الله داسې او مهمانانه پیدا کړی دا نو جنت زه تعالی څنګه درکم ته بسوره پیسې راک اما سره جنت کم دی او پرون هغه زما زړه غستو دی یو فقیر دی یو غریب انسان زړه هغه غستو الله جل جلاله د دغه په بنیاد باندې د دې زنانه لپاره فیصله وکړه نو دا یاد ساته معاشره کې دا کمزوري خلک الله چې پیدا کړی دي نو دا نه چې نه دا الله نه خوخو خبر ده دا زمارو خبره کول دا یو کس مشر مې وی دا پلان کې و چې دا غریبان تک کسي کړي دي خو په جندل دي نو دی غریب پیدا کړی دي نه نه دا تکبر خبره غریب الله غریب پیدا کړی دی شاید چې داغه د غربت ستاده پر د جنت ذریعہ وګرځي حدیث پاک کې راځي د صحیح مسلم روایت ته د حضرت ابو هريره سره نبی له صلوات و سلام پر مل چې د قیامت راشي الله جل جلاله هو یا ابن ادم مرضت فلم تعودني ای زما بنده ز بیمار ما نو ته زما عیادت لکم ځای راغلی زما بیمار کرسی دې کم ځای کړی دا نو بنده به وای کیف اعوذ کوان رب العالمین ازما رب ته خو خلق پاله پالون کې نو ما ستا څنګه بیمار کرسی کړي ته خو نه بیماری کې پتا بیماری نه راځي الله تعالی به فرمای اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعد اما علمت لو انك عدته لوجدتني عنده الله به پر مې زما بندا زما پلان کې بند بیمارو کچره تا د عیادت کړې وي او ته تلې وینو تا به ز ال تمونته وي د نور کې بل پاس بدل شي نور سوالونه مله کوي دلته ته الله وي زبتا ال تمونته وي مطلب دا دی د مریض عیادت د ټولو نه لوي ثواب دی د دې وجه بل حدیث کې راځي نبی رسول الله چې د بلار روان دي نو د جنت بلار روان دي په مخرف الجنه باندې دی او بل حدیث کې راځي چې ترسو پورې هغه سره ناشته واپس شوی نه دی چې جنت په میو کې دی معنا دا د الله جل جلاله به انسان ته په دې عیادت باندې د جنت میوه نصیب کړي او بیا به الله فرمایي اے زما بندا یا بن آدم استطعمتک فلم تطعمنی تا نه ما خوراک وخت او تا خوراک نو را کړې قال یا رب وکيف اطعمک وانت رب العالمین یا الله ز پتا باندې څنګه خوراک ما کړې ته رب العالمین د خوراک نه پاکي په نور باندې خوراک کې الله تعالی به فرمای استطعمک عبدی فلان فلم تطعمه دا ته پته نشته زما د پلان کې بنده ضرورت او د تانه خوراک وخت او تا باغ خوراک نو کړي ای زما بنده ته ته پته نشته کچره تا باغ خوراک کړي لوجدت ذلک عندي نو هغه خوراک ابتا دلته ما سره مونته او زما په دربار کې بتا ته ملو شو یعنی د هغه ثواب بتا ته ملو شو او بیا به فرمایي یا بن آدم استسقیتو ک فلم تسکنی ای زما بندا تا نه ما غوښتو چې په ما باندې ابو اس کوا تا په ما ابو انس کولې دیو یا رب کیف اسکیک وانت رب العالمین ای خدایا پتا ما څنګه وبس کولې وې ته خود وبس کلو نه پاکي نور پاله استسقا کعبد فلان فلم تسکی ای زما بنده پلان کی بنده هغه ځتانه او بغوخته وي نو تا په هغه او بنوي سکولې اما انک لو سکیته وجدت ذلک عندي او کچره تا په هغه باندې او بس کولې وي نو نن به هغه او بو ول ثواب تا مسره دلته مونږ دا وړي وړي نه کېدي په دې معاشره کې خوري دي ټول د جنت لارې دي او انسان ته په اسانه باندې ملاوي او کاش نن انسان غافل نن په دې خوشحالي کې چې دا بل لور خراب شي او شکر دې چې د زمانه کمزوري خبره ده تعالی او بل به عزت کېږي نو دا په عزت باندې خوشحالي دا په عزت باندې تذکرې کې کاغه کمزوري کېږي نو دل خون ورکی بلکې دی ول خپې وي دا د مسلمان شان نه دی دې با الله تپوس کوي او که یو انسان اوچت کی غریب انسان پر مشرکی اوچت کی نو دا د تملاوی دا الله دیدار په وته ملاوی کې مریض دلشي که خوراک پیو کې نو الله وته وي ما سره بدی مونږ الله ته خپل تپوس کوي حدیث قدسی دی کسکات پیو کې د دې وجه نه عزتمن او محترم ځان له آخرت له سوړل پکار نن که آخرت له سوړل نو بیا به انسان دغه تمنا کوي موږ هو بس یو مزدین دی هغه موږ هم داسې حالت دی چې راشو کته بر او ټونګه عاموز هم راته خیره کې دا غي خیروم والیو دا عاموز زړه چې لکه په ځای مال کې وای راو هم غخت شي د مخ له ولا راو په دا عاموز هم داسې حالت دی چې دا غي خیره هم والیو نو بس په منډه باندې یو کار سشته نو نشته نه د ماشوم بریک لګي او نه د مشر بریک لګي کشته نو هم بریک نه لګي او کنيشته نو هم بریک نه لګي دا وجه دا ده چې انسان نن خپل دین پرې کړي خپل اسلام پرې کړي خپل ایمان پرې کړي د خلی لګامي نشتا د لاس لګامي نشتا بل ته zarar ته نه بل ته نه محفوظ نه ده د بل عزت ته نه محفوظ نه ده نن زکه بد حالت او څومره چې انسان د خپل رب نه پرمانی کوي دا غن لري کیږي نو دومره به خرابېږي د دې وجنه هر ځای کې د رب رضا تلاش وکړ د رب نه رضا وختل پکار دي الله رضا کول پکار دي د انسان د دنیا کې الله راضي شو بس دا د ټولو نه لوی نعمت دی د دې نعمت دنیا او آخرت د پوره کائنات د دې هیڅ شی برابر نه الله جل جلاله دې موږ ته فهم توفیق راکړي هدا عملګری راغلی دا طالب علم دې اعلان ته ویلو دغه ته بندو بو کې مدرسه ده هغه جوړیږي نو دا هغه لپاره ته طلبه دي